بیشک خبر راکړو مونږ ته الله من اخبارکم د حالات استاسو وسير الله عملکم زر دې چوب ویني الله من استاسو رسول پیغمبر الله ثم تردون بیا واپس کړی شي تاسو لا علم الغیب اغه مالک ته چې هغه په هده په غیب پټو باندې او شهادت او په حاضر باندې فینبئکم خبردارې بدر کی تاسو له بما کنتم تعملون په هغه سبانه چې وایي چې تاسو به عمل کولو سيحلفون بالله زرد چې قسمونه بخوري دی په الله باندې لکم تاسو ته ځن قلبتم کله چې واپس شي تاسو الیهم دویتا لتعرضوا عنهم دې لپاره چې تاسو مخواړوي د دوی نه او ملامتیا په ونوایي فاعرض عنهم مخواړوي د دوی نه انهم رسن یقینا دوی دی پلیت یا یتخذو دای غنی ما هغه مال ينفقو چې وی لګی مغرمن تاوان او نقصان دا ورته تاوان ښکاری چې کم مال لا الله په دین لګی کم خیر خیرات او زکات ورګي ومن الاعراب بعض د باندې چانو مناسوب دی یؤمن بالله چې ایمان راړي په الله باندې او یوم الاخر او پرز رستنی ويتخذو غنی ما هر مال ينفقو چې لګي قربات عند الله سبب د نزدېکت د الله تعالی وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر الا خبردار انها یقینا دا مال لګول قربت لهم نزدېکت دې دوی لپاره سيدخلهم الله عزر دې چور دنه بکی دوی لپاره الله په خپل مهرباني کې ان الله غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې او مهربان والسابقون هغه مخکې کېدونکي ایمان ته الاولون چې هغه اولني لومبني من المهاجرین د مهاجرین او الانصار او د انصارنا والذین ها کسان اتبعوهم چې تابعداري کوي د دې انصار او د دې مهاجرینو به احسانن په خیسته طریقې باندې رضی الله عنهم راضی دے اللہ ددینا ورضو عنه و دی راضی دے اللہ نا وعد لهم تیار کړی الله د دې لپاره جناتن جنتنا تجری چروان به تحت الانهار لاندې د باغات او محلات داغه نهرونه خالدین فیها می شبی دی په هغه کې ابدن می شا می شا ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویا وممن حولکم من الاعراب او د هغه چانه چې تاسو نګیر چا پیر دی من الاعراب د باندې چانونا منافقون منافقان نی ومن اهل المدینه او د مدینی د سیدونکو نم باز منافقان نی مردو علی النفاق ډیر ماهر دی په خپل منافقت کې تمهرو فيه واخرون او نور کسان دی چې مؤمنان دی اعترفوا بذنوبهم اقرار کړي د خپل جرمونو خلطو ګډوډ کړي د عملا صالحا عمل نیک واخر سیئا وبلنا کارا چې په دې مقام کې جهاد مرست پاتې شي اس الله ایتوب علیہم نذیر چلا توبه قبول کړی دوی یقینا الله دې غفور الرحیم بهم کې او مهربان خذ واخل من اموالهم د مالونو داوین صدقتا زکات او خیرات تطهرهم چې پاک کی دی لرا وتزکیهم بها او زیات وی ته دی لر مال دی بها په سبب د دغه باندې بها یعنی بالصدقه تطهرهم چپاک کی دید گناہنو نا و تزکیهم او زیاتوی مال دی لر بها په سبب دی خیر خیرات غستو وصلی علیهم دعاگانی غوار دویتا ان صلاتک یقینا دعا اختلتا سکن لهم آرام د زړونو د دوی دی اے زما محبوب ته چورته دعا غواړي د دې زړونو ته آرام حاصلېږي هغه پوها ته پپټو باندې او شهادت او په حاضر باندې فینبئکم نو خبردار به کی تاسو بما کنتم تعملون فاچوی چې تاسو به عمل کولو واخرون نور کسان دی مرجون لامر الله رستو کړي شي دی فیصله د الله تا مرجون رستو کړي شي دی لامر الله د پارا د فیصله د الله اما يعذبهم یا با الله عذاب ورکی دوی تا و اما یتوب علیہم او یا با توفیق د توبه ورکی دوی لرا والله علیم حکیم الله دې په او حکمت والا والذین ها کسان اتخذوا مسجدا چي جوړ کړو جمعه چې هغه جنگ کړو مقابله مخالفت کړو د الله او پیغمبر د الله من قبلو مخکې دی جماعت جوړولو نه ولا يحلفن او خامخ علی بقسمون خری ان اردنا چې موږ اراده نه کړې موږ اراده نه کړې په دې جماعت جوړولو سره الا الحسنا مگر د نیکي والله یشهد الله گواہی کوي الله خبردارې درکې هغه ډیر حقدار دی ان تقوم فی دا چودري یو تپاغه کې فيه پدې پدې جمعات کې یعنی پدې مسجد قباء او مسجد نبوي کې رجال سړي دي صحابه کرام ني يحبون ان يتطهروا يحبون دای محبت سات یتطهروا دا چې ځان نه پاک من الله دې طرف د الله نه او رضوان نو پردا ونګي خير هغه غره دې امن یا کا وسوک اسس بنيانه چې بنيادی خدا باد خپل علا شفا جرفن علا شفا پغاړه جرفن دیوی کنی هارن چغ غرزی گیو لڑیگی فنهار بهی یا ریبتن سبب د غسی فی قلوبهم لری پزنو کی الا ان تقطع قلوبهم ترغه وخت چې ټوکړي ټوکړي شي زونه د دوی والله علیم حکیم الله دې په هاو حکمت والا ان الله اشترى من المؤمنین بیشک الله اغستی د مؤمنانو انفسهم نفسونه دوی واموالهم مالونه دوی بان لهم الجنه پدې سبب چې دې مؤمنانو لپاره جنت ته دې چې الله مؤمن تر دا قدر او شان او عظمت خي چې الله استا غستو والذین د مؤمن اغستو وال الله دې ان الله اشترى من المؤمنین بیشک الله غستری د مؤمنانو نان فسوم نفسونه دې د چا خریدار چې الله وینا سمره لوی مقام لري واموالهم مالونه تی غستی دی ان لهم الجنه چې یقینا د دوی د پار جنت ته یقاتلون فی سبیل الله جهاد بکئی دی پلار د الله کې فیقتلون نو دای به کافر قتل وی او یقتلون نو دای به شهیدان کول شي دای به قتل لشي وعدا علیه دا وعده د پاغبان حقا حق او ثابتا فی التورات په تورات شریف کې ول انجیل او په انجیل شریف کې ول قران او په قران حکیم کې ومن اوفا بعهده او سوق دې ډېر پوره کوم کې وعده خپل من الله د الله نه فاستبشروا پس خوشاله شي ببيكم الذي فخرسول خپل باندې الذي هغه خرسول بايعتم به چې تاسو د الله سره سودا کړی د پاوې باندې تاسو چې د الله سره کوم سودا او کپري خوشاله شئ وذالک هو الفوز العظیم او دا وذالک او دا هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا التائبون دا مومنان مئی توبیستن کی یعنی هم التائبون دا مومنان می توبیستن کی او دا مومنان دی حفاظت کوونکی له حدود الله د پارا د حکمونو د الله وبشر المؤمنین او زیر ورک مومنانو ته ما کان للنبی انه ندی مناسب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ندی صحیح او ندی درست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پارا والذین او ها کسانو ته منو چې مومنان دي اي استغفروا للمشرکین دا چې بخنه غواړي د پاره د مشرکانو ولو کانو اولی قربا اگر کوي د خاوندان خپل ولای من بعد ما پس داینه تبین لهم چې سرګند شوی د دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې یقینا دوی مرګري د جهنم دي خاوندان د جهنم دي مستحق د جهنم دي وما كان استغفار او نو بخنه غختل ابراهيم د ابراهيم عليه السلام ليبيه د خپل والد د پاره الا عن موعده مگر د وجد یو وادینا وعدها چې کړي ودا وادیاه خاص د خپل والد سره فلما تبين له هر کله چې سرګند شو حضرت ابراهيم عليه السلام ته انه چې یقینا دا والد د عدو لله دشمن د الله دی تبرأ منه جدا شیو دا غن حضرت ابراهیم علیہ السلام ان ابراهیم کنا ابراهیم علیہ السلام لا اواه خامخا ډېری دعا غانې به کول الله نا یا لا اواه ډېر نرم زړوالو حلیم او صبرناکو ان ابراهیم یقینا حضرت ابراهیم علیہ السلام لا واه دیر نرم زوالو حلیم او صبر ناکو وما کان الله نبی الله لیدل قوما چی گمراهان کیو قوم بعد هداهم پس داغنه چی ہدایت کړی دی تا حتا یبین لهم تر دې چې بیان کی دوی تما یتقون د هغه چې ځان د بچ کړي دی داغینا ولا نصير نسو کمدادي لقد تاب الله للنبي بیشک مهربانی کړو الله په خپل پیغمبر والمهاجرین او په مهاجرین باندې والانصار او انصار باندې الذين هغه مهاجرین او انصار اتبعوه چې تابعداري کړو د نبی علیہ السلام فی ساعت العسرتی په حالت تنگ دستیا کې فی ساعت العسرتی پاغه وقت د تنگ سیا کې من بعد ما پس داغنا کادا چې نږدې یزیغ چې کاغه شوی قلوب فریق منهم زونا دی یو دلی د دوینا ثم تاب علیهم بیا الله مهرباني کړو او پاوی انه بشک د الله بهم رؤوف الرحیم پاوی باندې د مینا کون کې رحیم او مهربان چې هغه ورستو کړی شو د غزوه د تبوک نه یو کعب ابن مالک دیم هلال ابن امیہ او دریم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ حتا تر دې اذا دعاقت عليهم الارض چې تنگ شو په دیوان زمکا بمار حبت سره د فراه والدینا ودواقت علیہم او تنشوی پا دیبان انفسهم زند دوی وزنو او دای دا خیال کرو اللہ ملجا دا چې نشته غیر پناهي من الله دا الله طرف نه الا الیه مگر دې الله سرا ثم تاب علیہم بیا الله توفیق ورکړو د تو بی دوی تعالی توبو دې لپاره چې توبه وباسي الله وی ندی مناسب ندی درست ندی صحیح د مدینی دو سیدونکو لپاره ومن حولهم او سوچ چې غیر چا پیر دا ہوئی ندی من العرب د باندې چانونا ان يتخلفوا الرسول الله دا چې د رستو پاتې شي د پیغمبر د الله نه پیغمبر په میدان کې ولاړی ګرمي او سردی او لګاو تنګ او تکلیفونه برداشت کوي او خلک په کورونو کې ناشتي وت اصل کې وي یو شی چې په قدمونو په مال کې نو معنی سو ولایت اونا او دای نګرځي موت ان په زید ګرځي دوی یعنی په لار باندې نو محاوره سره معنی دا ولایت اونا موت ان او نګرځي دی موت ان په لار یغیظ الکفار چې دوی غسور ولی کافر تا ولا نالونا اجر د نیک عمل کوونکو څوک چې نیک عمل کوي الله دې اجر نه ضایع کوي پنس دای ولا ينفقون او دای خرج نه کوي نفقتن فخرج کول صغیرتن کدا مال لګو لګوي کدا نفقه لګوي ولا کبیرتن ډیرا ولا يقطعون واديا او سفر نکوی دی وادین په میدان کې ولا یقطعون تفسیر روح المانی کې وی ولا تجاوزون فی سفرهم فی سیرهم او دای تیریږي نه پر خپل سفر کې وادی ان یوې زمکه نه وادی ان یو میدان نه الا کتب لهم مگر دالی کله کېږي دوی ته او ندی مومنان چې دای لاړ شي ګنې ټول جهاد ته چې کله فرض عین نه وي بلکې چې څومره ضرورت ته دومره دی لاړ شي یا آیات د علم بارک دی وما کان المؤمنون لینفروا کافا او ندی مومنان لینفروا کافا چې دای لاړ شي د علم نو سول لپاره ټول په ټول تل سفرز نه لعلهم يحذرون د دې لپاره چې ځان بچکی د ګناهونو نه او یریږي د الله نه او ځان د ګناه نه بچ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو قاتل الذین جګړو کیدا کسانو سره یلونکم چې نږدې دي تاسو سره منل کفار د کافرانو نه حریص علیکم ارسناک دې تاسو په ایمان ورو باندې حریص علیکم ارسناک دې تاسو په ایمان باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنان باندې رؤوف درمین کوونکې رحیم او رحم کوونکې فین تولوا کچری واوړي دل دوی فقل ورتوا حسبی الله ما تعالی پورا دې ما تعالی کافی دې الف لام را الله پوری دې په معنا باندې تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتنا د قران چې دا د حکمت نه ډک دی اکان للناس آیات د خلق د پاره عجب دا خبر عجیب او د تعجب ان او هینا دا چې وਹੀ کړو مونږه لا رجل منهم یو سړی ته د دوینا او ورته حکم کړی ان انذر الناس شو ير وخلق وبشر الذين زر ورکا کسانو تامنو چې مؤمنان دي ان لهم چې یقینا د دوی لپاره قدم صدق مرتبه بيوچتا قدم صدق منزله رفيعه مرتبه بيوچتا ان ربهم پنځ رب دوی قدم صدق مرتبه بيوچتا انه بیشک دغه الله عبد الخلق شروع کړو د پیدایش د مخلوق ثم یعیده او بیا به دوباره پیدا کی او د څه لپاره پیدا کړي یزی الذین دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو تامنو چې مؤمنان دي او امر الصالحات ملونه کوي بالقسط بعدل انصاف باندې والذین ها کسان کفرو چې کافر دي لهم دي لپاره شراب مسکلبی من حمیم د ګرمو بونا وعذاب علیم عذاب بوی دردناک بما کانو یکفرون پاغ سبب چودئی کفر کونکی والذی اللہ غزات تے جعل الشمس ضیاءن چگر زول دن ور ضیاءن دیر رنا والا والقمر نورا نو سپوږمۍ ګرځولې درنا والا زیا د نور په مقابله کې ډېر وي نور کې لکمې د زیا په مقابله کې وقدره امر لتعلمو د دې لپاره چې په هه شي تاسو عدد سنین پشمیر د کلونو الحساب او د حساب کتاب ما خلق الله ذلک ندی پیدا کړی الله دا الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کې دو د حق یفصل الایات واضحی الله رب العزت آیاتنا لقوم یعلمون دها قوم لپاره چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار بیشک په اختلاف د شپې او ورځې کې وما خلق الله او چې پیدا کړی دی ولر دې پاسمانونو زمکو کې په دې ټولو کې یا یو شی چې کله غواړي میوه غواړي دانه غواړي داواهم یو شی غختل لدوی فیا په دې جنتونو کې بسی سبحانك اللهم اکید تعالی یا الله وتحیتهم او پیشکشی دوی په دې جنتونو کې سلام د سلامتی اوي واخر دعواهم او اخرا بلن دوی خاتمه د بلنی دوی او اخر دعا د دوی اخر بلنه د دوی هغه بداوی ان الحمد لله رب العالمین دا چې ټول صفاتونه او تعریفونه خاص الله لري چې پالون کې د ټول مخلوقات دی نو جنتی چې شیخ وایو سبحانك اللهم او چې کله خل نو بیا وو الحمد لله رب العالمین ولو عجل الله مره روان شي په خپل شرک په خپل باندې مره روان شي دغه شرک پس کال لم يدعنا تبویدنی چې د نور ابللی مونږ لا زر نه تکلیف تا مسه چر سیدل دتا کذالک دارنګي زوین خاص تکړه شوی د للمسرفین لپاره د مشرکانو ما کانوا یعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي ولا بشک هلاک کړي دي موږ پیړۍ من قبلکم تاسو نو مخکي لما ظلمو هر کله چې دوی ظالمان مشرکان وجاءتهم رسلهم راغلی دوی ته پیغمبران دوی بالبينات تم معجزو باندې وما كانوا ليؤمنوا او نو دوی چې مان نه وروړي کذالک نجزی القوم المجرمین دارنګ سزا ورکوم قوم مجرم ته د دای د شرک بطلان او تردید وی قال الذين نوايا کسان لا يرجون لقانا چغه یقیدا نساتی زمون ملاقات پیغمبر ته وی ایت به قران ان غیر یو قران غیر هاذا غیر دې قران نا بل کتاب بیان کا دې کې خو توحید مسله ده د شرک رد ده او یا خیر دې دا کتاب بیان او بدل هو خودی کې لک ترمیم دی راولا دا زمون دي خدایانو پسې چې پکې کمی خبرې دي دا غي مزمت کیږي نو دا لرکا قل وای ما یکون لی ندی مناسب ما تا ندی درس ما تا نو بدله دا چې بدل کم دا کتاب من تلقاء نفسی د خپل ځان نه طرفنا ان اتبع زنی مروان الا ما مگر دا سپسیو هائی لیا چې وحی کی دی شماتا انی بیشک از چیم اخاف یریگم ان عصیت ربی کچر نا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غرز لوینا قلوا لو شاء الله کدا الله خوش ما تلوته علیکم نو ما بنو لستدا کتاب پتا سبحانی ولا دراکم به او نو خبردارې درکړې الله تاسو لبه په باندې ولا ادراکم لب خبردارې درکړې الله تاسو له به په دې باندې فقد لبست فیکم شک وخت ور کړو ما فیکم د تاسو کې عمرن لر عمر من قبله د دین مخکې افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکال نه اخلي فمن اظلم سوق دیر لی ظالم ممن دعا چانا افترا لله کذبن چې جوړی ته الله درو شریکان او اولاد ولا مکررای او کذب بیااته اد دروغ نسبت کوي آیاتونو د الله تعالی قران نه انکار کوي انه من شان دا لا يفلح المجرمون مجرمان کامیابی نه ويعبدون من دون الله عبادت کوي د سوا د الله نه ما شاء يضرهم چې نظر د فقول شي دین ولا انفعهم نور تفید رسول شي الله خو ای تاسو مانو د زمکو کې زما شریک نشتا او چې ته شفارسی او شریک ولشتا نو دا خلک الله تعالی ذو بالله من ذالک جو خبر پته نه او ته خبردار ورکه سبحانه پاک دی الله تعالی او چته عما یشرکون دا هوا سره چې ور سره کوم شریکان جوړي وما كان الناس مو خلق الا امه واحده مگر دل ويوا فاختلفوا اختلاف پکراغه ټول په یو دینو تر لسو پیړو پورې نو بیا پکې اختلاف راغی ولولا کلمتن کچرنه هغه خبره کچرنه هغه حکم سبقت چړوان نه تیر شوی من رب کستا و رب طرفنا لقضی بینهم مخامخ فیصله وکړي شی وتمن دوی کې فیما تاسو کې فيه اختلافون چې دای پای کې اختلاف کوونکی پاغس کی چودای پای کی اختلاف کون کی ويقولون وعيدي لولا انزل عليه اولی رون لګل شو په پیغمبر سم معجزه طرف درف دنا فقل ورتوا انما الغيب لله بشک غیب خاص الله لره دي معجزه د غیب سره تعلق لري او غیب خاص الله لره دي فانتظروا انتظار کوي اني معكم من المنتظرين قل الله ورتوا الله اسرع مکر ډیر زر دې په سزا ورکولو د مکر کی ان رسولنا یقینا فرشتي زموږ یكتبون لکی ما تم کرون چې تاسو کوم مکر او فریب کوي هو الذی الله غزات یسیرکم چروان کړی ای تال فل بر پوچ کی ول بحر او په دریاب کې وجاءهم الموج راشدی ته چپید دریاب من کل مکان دار طرفنا وظنوا د یقین راشی انهم چې یقینن وی وحیت وبهم ګیرو کړه شو په دی باندې نو په دا وخت مشرکان وسکول دعوا الله مخلصین له الدین را مدد کوي دی الله را بلی الله وی دی الله له خپل بلنی او سوئی پناجایزی طریقی یا ایها الناس خلق انما بغیکم بیشک سرکش استاسو ظلم استاسو علی انفسکم استاسو په خپل ځانونو نه متال حیات الدنیا دا فائدہ دا د ژوند د دنیا ثم الینا بیا زمون طرف ته مرجعکم واپس کیدل استاسو فننبئکم خبردار بكم تاسو بما کنتم تعملون تاسو باندې چې وایي چې تاسو به عمل کوئ مما دا غنا یاکل الناس چې خوري غیر خلق والانعام وزناور حتا تر دې اذا اخذت الارض چې اونی سیز مکا زخرفها دول خپل وزینت او خستشی وزن اهلها او خیالو کی مالکان د دغه مکه انهم یقینا قادرون علیها تب ویګنی چې دا نو بالامس پرون پدې کې دا څه ختم کو کذالک نفصل الایات دارنګي بار بار بیانو موږ آیاتونه لقومی تفکرون دها قوم لپاره چې سوچ او فکر کوي والله یدو لا دار السلام الله را بلل کوي کور د سلامتی آتا چې ای زما بندگانو راشي د سلامتی کورتا ويهدي من يشاء هدایت کوي چاله چوخشي اولائک اصحاب الجنہ دا کسان مستحق او اهل د جنت دي هم فیها خالدون دی وی پدې کې همیشه الله موږ هم دې نو ګرځي والذین ها کسان کسب السیئات چې کوي ګناهونه جزاء سیئتن بدل بيد دي ګناه بمثلها په مثل لوي وترهقهم ذلہ او پټ بکی دوی لره ذلت او رسوائی ما لهم نبی دوی ده پارا من اللہ دا اللہ دا جانب نمن آسم سو بچ کونکے او دا مخونه بیدا سی تور وی که انما اغشیت تب ویدنی پټکلی شوی دی وجوههم مخونه دوی قطعا من اللیل باغ ټکړو د شپې مظلمه په داسې حال کې چې دا تور تیار وی تبلو معلومه بکړي کل نفس هر نفس ما اسلفت حقیقت دا عمل چې کوم مخکې لګلې هر شاله به خپل عمل حقیقت معلوم شي چې ما مخکې څه لګلې هنالک دغه وخت تبلو معلوم بکیا تبلو په معنا د دې تبلو وبسکی هنالک په دغه وخت کې تبلو وبسکی معلوم بکړي کل نفس هر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا عمل چې کوم مخکلې غلې وردو واپس بکلیشی دی الله الله تمولاهم الحق چې مددگار د دوی د پرشتیا باندې ودل عنهم او رب شید دوی نه ما کانو یفترون هغه چې د ځان نه جوړون کی چې دا خدایان یې دا شفارسیان دي او سوک دے چه انتظام کئی د ټولو کارونو فسیقولون اللہ زرد چوبو آئی دا مشرکان چه دا ټول کارونو اللہ کئی فقل افلا تتقون ورتوا افلا تتقون آیا تاسو یری گئی نا د مخالفت د الله نه چا شان ور سره د غیر الله عبادت کوي فذالکم الله دغه صفاتو علی الله ربکم الحق رب تاسو د پرشتیا فما ذا بعد الحق فما ذا بعد الحق پس نشته دې پس د پر خودو د حق نه الا الضلال سوا د گمراهی نه بل شي یو سره حق پری خو بد گمراهی ده نو فما ذا بعد الحق پس نشته دې پس د پر خودو د حق نه الا الضلال سوا د گمراهی نه مگر گمراهی فانا تصرفون دا کم تلتا سوړو لشي کم تلواړو لشي تاسو کذالک دارنګي قل وا هل من شرکائکم آیا اشتر استاسو پدی صدارانو کې من یهدی للحق من هغه سو کې یهدی چې هغه رسول کول شي للحق حق تا حق تو رسول سره او په حق قائم او دائم کی دای بچو شي قل الله ورته وا چې الله یهدی للحق رسول کوي حق تا هدایت کوي د حق طرف ته سرنګي باطل فیصله کوي په عبادت د غیر الله کې وما يتبع اکثرهم الا ظننا وما يتبع ندی روان اکثرهم ډیر د دوینا الا ظننا مگر د خیال پسې ان ظن یقینا خیال او وهم او ګمان لا یغنی من الحق شیئا فائدہ نشي ورکولې په مقابله د حق شین سره ور ان الله بشک الله علیم فوهر بما پاسوانی یفعلون چې کوي دی وما کان هذا القران او نه دا قران ان یفترا دا غنی چې د ځان جوړ کړی شوی من دون الله سوا الله نه دا د ځان جوړ شوی کتاب نه ولكن تصديق الذي لیکن دا قران تصدیق دا هغه کتابونو دی بینه دی چې کوم کتابونو د قران نه روان دي او تفصیل الكتاب او پدې کې وضاحت د الكتاب دا احکاماتو د حلال او د حرامو الكتاب یعنی هغه فرشی او لیکلی شوی احکامات پدې کې وضاحت د الكتاب دا غلي کلی شوی احکاماتو د حلال او د حرامو لا ریب فیه شک نشته په کتاب کې من رب العالمین چې د دا د طرفه د پالون کې د مخلوقاتنا ام یقولون بلکې وایي افتراه چې دا قران دې پیغمبر د دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی قل ورته وافاتو بسورۃ روړی او سورۃ مثله په مثل دې قران ودو ربلی من استطعتم هغه چې تاسو وسو طاقت وین دون الله الا الله نه ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بل کذبو بلکې دای د دروغ نسبت کړی دی بما هغه کتاب ته لم یحیتو بعلمه چې دای ندی په شو په علم داغه احاطه نه کړو په علم داغه ولما یاتهم تر سندر اغلی دی تاویلو انجام د نمنلو د قران تاویلو انجام عاقبت د نمنلو د قران کذالک دارنګ کذب الذین د دروغ نسبت کړه ها کسان من قبلهم چې مخکې دینو فانظر نوګر کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ یو اخیری انجام د ظالمانو ومنهم بعض الذین مناسوب دی یؤمنو به ایمان راړي په دې قران ومنهم بعض الذين مناسو بلا يؤمن به چې ایمان نه لري په قرآن وربک اعلم بالمفسدين او رب ستا خپو هده په مفسدان باندې وان کذبوک کچر دای د دروغ نسبت کوي تا تا دروژن کوي تا فقل ورته والی عملی ما د پار به بدل دا مل زما ولکم عملکم تاسو لوي سزا تاسو د عمل ورهم په کمر چرا جمع بکی دی که علم یلبسو تو ویگن دی وخت نو تیر کړي یعنی په قبرونو کې یا کالم یلبسو تو ویگن دی وخت نو تیر کړي په دنیا کې الا ساعتا من النهار مگر یو لوخت سات درزنا چې کله د قیامت غوګد وقت لوګوري دا زه هغه عذاب نعدهم چې موږ دې سره وعده کړی خودلی نه مراد دا دی یعنی تاسو په حیات طیبه کې ته عذاب راول الله خپل محبوب ته وایي او نتوفینک یا وفات کو تعالی رے محبوب استا په ژوندون کې په دې عذاب را نشین د اخلاصینا فیلینا مرجعهم زمون طرف ته واپس کی دل دوی نبی په آخرت کې ویني کدل ته ویني دل قضی بینهم بالقسط فیصله به کړی شي په من د دوی کې بالقسط په عدل او انصاف وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم نه کړی شي یو معنا دا و چې دا قیامت او فیصله او دنیا سره بعض مفسرین لګوره ولکل امه الرسول د هر یو امت د پاره الله رسول را لګلو فیدا جا رسولهم کله چې براغه پیغمبر د دوی او دایله به دین بیان کو دای به انکارو کو خدیه بینهم بالقسط فیصله وکړې شو په من دوی کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او د دوی سره به ظلم نه کړی شي علماء د قیامت سره لګول امام مجاهد تفسیر ابن کثیر دی ويقولون وايدي متى هذا الوعد كلا بيدا وعد قيامت لکل امت نجل د هر یو امت د پار الله او نیټه مقرر کړی دا اذا جاء اجلهم کله چراشی غنیټه د دوی فلا استاخرون ساعتن ندای ورستو کیږي نه بیا راغې نه لغون ته ساعت او چې کله غنیټه لا راغلی نه دا ولا استقدمون ندای وړاندې کیدې نشي قلوا ارایتم خبر را کایما تا ان تاکم عذابه نو تاسو به ایمان راړی په دې قران باندې په دې الله باندې الله وی الان اوس تاسو ایمان راړی وقت کنتم به تستعجلون او بشک وی تاسو په دې باندې تلوار کوونکی تاسو د عذاب په تلوار غوښتو ثم قيل باب ویلش للذین کسانو تظلموا چې ظالمان دي ذوقوا سکه عذاب الخلد عذاب دا مشګری هل تجزونا سزا نشی در کوله تاسو له الا بما کنتم تکسبون مگر پاغبانه چې وایي چې تاسو به کوم عمل کولو ويستنبئونک او تپوس کوي دیتانا احق هو آیا پر اشتیا ده دا قیامت احق هو آیا پر اشتیا ده دا قیامت کول ورته وایي او وربي او قسم دی در رب زما انه لحق چې یقینا دا قیامت خامها حق او رښتینی دی وما انتم بمعجزین او نه تاسو الله لرا جز کون کی یعنی چې تاسو به خاور شي او بیا موږ له خار نه را پیدا نه کی الله به تاسو له خار نه را پیدا کی ولو ان لكل نفس کچریشی د هر یو نفس لپاره ظلمت چې ظلم کړی ما هغه مال او دولت فل ارض چې پزمک کې لفتدت به دیر پارا چې فدیه کې ورکی دا د عذاب د خلاصې دونه نو دا به قبول نشي واسر الندامتا دا لفظ اسرار د ازدادونه دی نو دا معنی هم صحیح واسر الندامتا سرګند وکي خپېمان ته یا دا معنی هم صحیح وا سرن ندامتا پټ د کیستمانتیا لما را اول عذاب هر کله چویني د عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصله وکړي شي پمند دوی کې تعالی له انصاف وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم نکړي شي الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله لپاره وی ما حاصف السماوات جی پاسمانونو کې والارض دی پزمکو کې الا خبردار ان وعد الله حق یقینا وعد الله درشتیا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوی نه پوهیږي نه هو یحیی دغه الله ژوند کول کوي ويميت او دغه الله مړ کول کوي ویله ترجعون او دغه الله ته تاسو واپس کړئ شئ یا ایها الناس خلق قد جاءتکم بیشک راغله د تاسو ته موعظه من ربکم نصیحت د طرف درف تاسو نه وشفاء لما فی الصدور او دا قران شفاء دا د هغه مرضونو لپاره کوم چې پسینو کې پراته وي شرک کفر کنا حسد د بی دیني شفاء او علاج دی وهدن دا قران هدایت ته ورحمت للمؤمنین او دا رحمت دې د الله د طرف نه لپاره د مؤمنانو قل ورتوا بفضل الله فضل الله چې قران نه وبرحمتي برحمت د الله باندې چې څوک د دې قران اهل ګرځي فبذالک فلیفرحوا فذبان پکار دې چې خوشحالیو کی هوا دا علم د قران دا فضل او رحمت دا الله خیر ډیر غره دی مما یجمعون دا هغه سنه چې دی جمع کوي قلوا ارئیتم خبر را کئی ما تما دا غبارک انزل اللہ چرا لیگی اللہ من رزق در رزقنا دا سبب در رزقنا چباران یا من رزق در رزقنا لیکن دیر بدوی نه لا شکرون شکر نه ادا کوي وما تکون فی شان او نی ته محبو فی شان په حال کې وما تتلو او نللت منه د دین من قران یعنی د قران نا ولا تعملون او نعمل کوي تاسو من عمل سامل الا كنا علیکم شهودن مگر یو موږ پتا سبانی شهودن گواهان حاضر کتاب مبین علم الہی یا لوح محفوظ الا خبردار ان اولیاء الله یقینا بشک دوستان الله لا خوف علیہم نبوی سیارت دوی بانے ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن اس اولیاء دی سوک الذین اولیاء دا اللہ خلق دے آمنو چی ایمان روڑے دے پہر غشی چی دا اللہ دے طرف نراغلے وکانو یتقون او وی دی پرزګاران لهم البشرا دی لپاره خوشخبری دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې دی له خوشخبری دا او ژوند دنیا داو چې د نیک نیک خوبونه ویني یاد لپاره لیدې شي یاغه د دنیا زیر سوچ الله فتح غنیمت ورکړي د د ثنا او د تعریف پته منی خو خلک تعریفونه کوي دارنګ د خلکو د نیکانو په زونو کې الله محبت واچي دوی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دای د پاره زیره د په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې بدای لزیره وفي الاخرت او په اخرت کې هم دای لزیره لا تبديل لکلمات الله اتقولون آیا وای تاسو الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه چې په هیږي پنا قل وا ان الذين بشکا کسان یفترون چې جوړوي على الله الكذب فالله درو لا يفلحون نو دوی کامیاب نشي متاع لغن کې فائدہ ده په دنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم او بیا زمون طرف ته واپس کېدل لوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اُلُلَ پَدْوِبَانِ نَبَأَ نُوحٍ خبر د حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې ویلی خپل قوم ته یا قوم قوم زما ان کان کچریوی کبر علیکم چې لوی لګي ګران لګي پتا سبحان مقامی دا درې دل زما لپاره د دعوت او د توحید بیانولو وتذکیر او نصیحت در کول زما د آیات الله آیاتونو د الله فعلى الله توکلت نو ما په الله باندې باور او اعتماد کړی دی فاجمعوا امرکم فاجمعوا امرکم محاوره سره معنی دا یو کوي خپل رائے او خپل مشوره راجم کوي امرکم فیصله خپل یو کوي خپل رائے او شرکاکم رو بلی دا خپل خدایانو صدارانو معبودان ثم لم يكن بیا دینشی امرکم دا فیصله ستاسو علیکم پتا سبحان امتن پټا پټ فیصله نه کوي ثم قضوا الی بیا فیصله اور ایماتا ولا تنذرون او ما ته چې انتظار نه کوي څه چې مخه خي بس او کوي زبر الله توحید بیانو فین تولیتم کچری واوړی دی تاسو فما سالتکم فما سالتکم من اجر نمان نه غوښته تاسو نه پری بیان او تبلیغ باندې سمزدوري ان اجریا ندا مزدوری زما الا لله مگر په الله باندې و امرت ما ته حکم شوی یا نه کونه من المسلمین دا چې کېږم به زه مسلمانانو نه فکذبوه همیشه دی چې نوح علی السلام نه دروژن کولو فنجینا نجات ورکړو موږ نوح علی السلام ته من معه او هغه چاته چې نوح علی السلام مرګو فل فل کې پکشتای کې منو دی چی مانونه روڑو بما بما بما په سبب دا وسکذبو به چې دای نسبت درو کړو به ایت من قبلو د مخکنا کذالک دارنګ نتبع مهر لګو مونږه علا قلوب المعتدین وزلمو د زیاتی کوونکو باندې ثم بعثنا بیارا لګلو مونږه من بعد ان پس دین موسی ان الله سيبدله الله زرد چې باطل بکی دی لرا د یا بطلان په خلق له سرګن کی ان الله بشک الله لا يصلح عمل المفسدين ندرستي عمل فاسدانو د مفسدانو عمل الله ندرستي ويحق الله الحق ثابتي الله حق لر بكلماتي په خپل وعده باندې الله وعده کړی چې ما مدد به حق سره علا خوف من فرعون سره یری د فرعون وملئهم او د سردارانو دا وینا یفتنهم ایفتنم مان دا ودا چې عذاب دور کی دوی تا وان فرعون یقینا فرعون لعال خام خام تکبر فی الارض پزمک کی وانه لمن المسرفین او یقینا هغه خام خاو د زیاتی کوونکو نه مشرکانو نه وګرځوي خپل کورونه جمعتونه ځکه بار مو فرعون عبادت ته نه پریږي واقیم الصلاۃ پابندی کوي کوم وبشر المؤمنین او زیر ور کوم مؤمنانو ته ته ګور کنه څه په لاره کې جو ګور ده سره ان دې بیشک قبول کړو شوی د دعوت کوما دعا تاسو د دعاو موسی علی السلام دعا کولا او حضرت هارون علی السلام ته امین وی فاستقیما نو برابر درېږي په دعوت الله باندې مضبوط درېږي په دې دین باندې ولا تتبعانی تابعداری مکوي سبیل الذین دلار کسانو لا يعلمون چوي پوهینا بن اسرائیل غریبانا له دومره یورو دې دوه مشوي هغه لامبو ورتل چې تبوته الله دریاب ته دې نور دا بدن نه دته دا بار رو غرزو فل یوم الله ان النجن نجیکا خلاص در کوتا تا پوچت زیبان غرزو به بدن کړه بدن تعالی تکو دې پار چشي لمن دا چا د پار خلفک چتان وسوی آیا یو نشانه او برته فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم الی حین او فائدہ می ورکړو دیل تر څو وخت پورې تر مرګ پورې ولو شاء ربک کشر خوش استاد رب ایمان ټول خلقو جبرن لآمن من فی الارض مخامخا ایمان بروڑے ہا چاچی دی پزمکہ کے کلہم جميعا ټولو ټولو په اتفاق هغه پلیتی د شرک او بیدینی علی الذین تا کسان باندې لا یعقلون چی عقل نلری قل انظرو ورتوا او ګورئ ما ذا فی السماوات سس سی زونه دی پاس مانو کې او پزمکه کې چې هغه الله د توحید او د وجود نشانات دي وما تغنی الآیات فائدہ نور کوي داسې نشانات ونظر او ير ور کوونکی د نذیر جماعت نظر د نظیر جمع وما تغنی الآیات فائدہ نور کئی داسی نشانات والنظر ویر ورکون کی عن قوم داسی قوم تلا یمنون چو ایمان نرالی فالی انتظرون انتظار نکی دی الا مثل ایام الذین مگر پشان درزو دہاو کسانو خلو چی تیر شیری من قبلهم مخبر دوینا قل ورتوا فانتظروا انتظار کوئی انی ماکم من المنتظرین قل وا یا ایها الناس و خلق ان کنتم کچری تاسو فی شک پشک من دینی زما د دیننا فلا اعبد الذین لذی عبادت او بندگی نکوم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو ته عبادت کوي سوا د الله نه ولکن اعبد الله الذی لیکن زه عبادت او بندگی د الله کوم دا الله توفاکم چې وفات بکی تاسو ولا تدو مرا مدد کو من دون الله سوا د الله نه ما چالرا لا ينفعك چې تعالی فائدې نشي را رسوله ولا يضرك او ندر نظر د فقول شي فان فعلت تجردا کار دی کو تا غیر الله را مدد کو فانك ذم من الظالمين نو بشکت پدا وخت خامخایب زیاتی کوونکو نام الرحمن الرحیم الف لام را الله پویږي دې په معنا باندې کتاب احکمت دا قران نه دا کتاب نه احکمت آیاته د حکمت نه ډک شي دي آیاتونه لري یا احکمت مضبوط کړی شي دي آیاته آیاتونه لري ثم فصلت او بیا واضح کړی شوی ملذن د طرفه ملذن دی د طرفه حکیمن د حکمت والا خبیر او خبردار بادشاہنا او مسله پکې دا الله تعبدو الا الله چې عبادت او بندگی و سوا د الله نه بل چا نه کوي انني یقینا چم لکم تاسو لپاره منه د دې الله طرف نه نذیر او بشیر او بیا توبه با سیدی الله تا یمتعکم فائدہ بدر کی تاسو لا متاعا حسنا فائدہ خیستا علاج مسمن تر یو نیټه معلومی پوری او متاع حسن څه توي وای چې انسان سره موجوده حالي پدته پدیوانه ولا صبر نصیب شي او کم شی چې نی مفقود داغی په غم کې نی یمتیکم فائدہ بدر کی تاسو لمتاعا حسنا فائدہ خیستا الاجل مسمن تر یو نیټه معلومی پوری ویوتی ورب کی کل ذی فضل ار یو خاوند نیک مل تفضله بدل د نیک مل دا چې جنت ته